واورې زما اعلان هغه په ګټو کې پټ کو شهید کې چغې شوې کی د دخول الجنه او ویلې شو دنه کله شو جنت تا او ویلې شو دنه شو جنت تا او دخول الجنه دنه کله شو جنت تا جنت ته دا دا داسې مسله چې انسان په جنت ته ځي هغه چې جنت ته تللی هغه یو ارمان کړي قال یا لیت قومی یعلمون وی صاحب یاسین حافظ قوم زما کاش که قوم زما پوی دے په خوند دا مسلې غفر لی ربی چې وی باخو ما تا زما رب ټول ګناهونه وجعلنی من المکرمین او وی ګرځو ما را د عزت مندوالو د عزت مندونه ندی ان په ما ان نافیه ندی ټول مگر ټول با لما په ما دی الا مگر ټول بل دینا من سره محضرون حاضر کړی شي وآیت لهم الارض المیتۃ او نخذ ذل رازمکا دا الله په یو والی چې تازه کوم غیر را او باسو موږ دا غنه حبندانې نو فمنه باز دا غنه یاکلون دی خوري پا شغل کې مزا غستون کی هم دی و ازواجهم او ملګری دا غی فی ظلالن پا سوری کی علی الارائی کی پا کرسو بانی و متکیون تکیا لگون کی لهم فیها فاکهاتون دی لوی پدی کی میوی ولهم ما یدعون او دی لوی آغا چه دی غواړي سلام ویل بشری ته سلام قولا من رب الرحیم دا وینا دا طرف د مهربان بادشاہ نه انه لکم عدو مبین بشکه دا شیطان ساسو د پاره دشمن دی ښکارا دشمن ښکارا دی نو ولقد ازل وان اعبدوني چې عبادت کوي زما هاذا صراط مستقيم دا د لار نه غا ولقد ازل منکم تاسو گمراه کړی ساسو نه شیطان جبلن کثیره ډل ډیر افلا یشکرون دی شکریا نه ادا کوي واتخذوا من دون الله الهه ان ول دی بيد الله نور خدایان لعلهم فدی خامخا چې دی ویم داد وکړي شي لا استطيعون نسهم دی طاقت لري د امداد داغي وهم او دغه نیکان بندگان لهم د دی خلقو د پاره وي جندن وهم او دغه مریدان لهم فاذا هو خصيم مبين ناګان وي د جګړ مار ښکارا وضرب لنا مثلا نو بیان موږ لره مثال ونسي خلقه او یې رک خپل پیدای قال نو وای دې ما يحل زام سوق به ژوند کی اډو کولرا وای چې شي هغه اډو کې رمیم زرا زرا قلوا پیغمبر ژوند به کې د اډو ګلرا هغه بادشاہ انشاها اول مردا چې پیدا کړی دی لرا پاول زل باندې او هو بكل خلق علیم او دا الله په هر قسم پیدائش دی پویا اغه الله جعل لكم من الشجر الاخضر چې پیدا کړی دی تاسو د پاره د اونشنې نور فایزا انتم منه توقدون اغه تاسو دا غینه اور بلوي اولیس الذی عین ده هغه الله چې پیدا کړی اسماء النظم کې به قادر قادر په دې خبره ای یخلق چې پیدا کې په شان ده بلا بشک او ول خلاق العلیم او دا الله پیدا کوونکی پویا انما امره اذا اراد شین بشکا حکم دی الله بل عجب تا بلکې تعجب کې ته او دې ټوخې کې ستا پسې فیضا ذکرو او کلا چې پند ورکړي شي دوی ته نو لا یذکرون دې نه یادې وایزا او کلا چې ویل دي آیات یو نه خا یستسخرون دې ټوخې کې هغه پسې وقالو وای دې ان هاذا نذا الا سحر مبین مگر جادو رخکارا اذا متنا کله چې مړ شو موږ کنا شو موږ ترابن خاورې و زامن وړو کې ان لمبعوثون امن لوا بیا موږ پورته کولې شو او اباون الاولون یا زموږ پلارانه ولني قلوا پیغمبر نام او وانتم داخلون تاسو به ذلیلہ بل هم اليوم مستسلمون بلکې دی نن ورځې وي غاړه کې خودونکي واقبل بعضهم او مخامخ بشي بعض دی په بعضو ته پوس وکړي دی او بلنا وای به دی انکم کنتم یقینا تاسو برات دی موږ ته علم په مضبوط طاقت قالون وای به دی بل لم تکونو مؤمن بلکې نوې تاسو مؤمنان وما كان لنا عليكم من سلطان انو موږ لرا په تاسو زور بل کنتم قوم طاغین بلکې تاسو یو قوم سرکش فحق علينا قول ربنا نو ثابت سب موږ باندې وینا د رب زمون ان چې بشک موږ لزائقون سکون کی فاغویناکم ان كنا غاوین موږ گمراه کړو تاسو لرا دی وجنا چې موږ خپل گمراهان وعندهم او د دې جنتیانو سره به داسې بیبیانی دی دای سره قاصرات طرف چې بندون کې به د خپل نظر په خپل خاوندانو یا بن کړي شی به نظر د خاوندانو په خپل بیبیانو عین غټو سترګو والا به کانهن گویا کتب ودا خزبای بیزن تک سپینی مکنون صفا کړی شوی د گرد غبار نه بایزون ته به وې شدا سری اگئی دی بایزون اگئی دی مکنون صفا شوی د گرد غبار نه تاسو فاقبل بعضهم مخامخ بشي بعض جنتیان په بعضو ته پوس وکي د یو بلنا الله دې موږ دې کې راوړي ا جنتونو کې ناس خبي غما نه بد یو نه بد څه پروايي قال قائل منهم وای وای وین کې دینا انی کان لی قرین استغفر مزین ان شاء الله نو دی به غواړي چې زه خپل ملګری ووینم په کوم ځای کې دی نو فطلع خبردار بشي دی نو فرآه او به ویني دی دا خپل ملګری لره چې د قیامت نه انکار کا په کوم ځای کې به ویني فی سوا الجحیم په مند جهنم کې او الله اوچت کی د داسې عمل د پاره پکار دی چې عمل وکي عمل کوونکی او دنیا د پاره خلک څنګه بنگلې جوړ وخت یو ځای ته لاړم او د یو لاک روپو مصرف دا پیپ راوړی وي د سلوړو لکو مصرف دا ګلکاری کړی دا په دوه درې واستنو او په لږ ځای باندې دا سره نو لا پرې دا فخر کا الکه قیامت اې دې موږ ته شوق نکي لمثل هذا فليعمل العاملون د داسې نعمتونو د پاره ما یا الله شکر دې زمو خوایو چې هر وخت منځونو ولالوي مو خوایو چې هر وخت قرآن په درسونو باندې مشغول وي چې بل شي نه وي بغیر د قرآن نه او بغیر د قال رسول نه لمثل هذا فليعمل العاملون دا سه نعمتونو د پاره پکار دي چې عملو کې عمل کوونکی اول د خپل ځان نوکرانو او ز بچو نوکران دي وای بچو لا زیره جوړو ما کله خپل بنگلې مې تکړه شګه خېره ځان له بنگله جوړې کله اخر د پاره ازالک خیر نزولن آیا دا نعمتونه غوړه دي نزلن د ملمسیا ام شجرت الزقوم او ناوزګاری دوړه چې په اختر کې موږ ناوزګاری یو خبره وکړه کنه الله اکبر په اختر کې نه د شپې وزګو خلک اختر کې او موږ باز داسې کارونه کوو افیس یو ام شجرت الزقوم یا دې مو ته بیا ورستو وي ام شجره الزقوم یا ونا د زقوم ان جعلناها فتنه للظالمین په داسې مال بسکه په داسې او دو په داسې الله سره پکې سکون دی پیل د پکې خوشحالي نه ان بشک من ګرځولې دې لرا فتنه للظالمین فتنه د پاره ظالمانو بشک دا اور د جهنم یقینا دا او جهنم شجرتهم دا زقوم یو وندا تخرجو شلو جبا فی اصل الجحیم په منځ جهنم کې وګوره کافر د جهنم په منځ کې به ونی څنګه راوځي دا دروغ نه دي او د زقوم دغه ونه به د جهنم د لعابو نه جوړه شوي د جهنم د لعابو نه به جوړه شوي او په منځ اور کې به ولاړې او د جهنم هغه ون اچ په منځ کې راوتی د جهنم کې نو داغه سان کې به ټول جهنم کې خوري شي اور بمبليږي او نه بميخه د بندګانو زمون مؤمنانو نه بیا غرق منګه الاخری ان رستنی فان من شیعته ل ابراهیم وبشکا د ډله د نو خامخا ابراهیم علی السلام شیعه ډله ان چې د شیعو نو ابراهیم علی السلام داونه وی وان من شیعتی او بشکا د ډله د نوح علی السلام نو خامخا ابراهیم علی السلام او کمې کوونکو ظالمانو د بعد خپل ځان ښکارا باندې ولقد مننا على موسى وهارون فتاقی ما احسان کړو په موسی علی السلام په هارون علی السلام باندې ونجیناهما او خلاص کړو ما دې دوالو لرا قوم دې دوالو من کرب العظیم د مصیبت دوینا فلولا انه کچرت نوې دا یونس علی السلام من المسبحین د تسبیح بیانون کنا د پاکي بیانون کنا الله الله الله لا به صفی بطنی مخامخا د وخت کړو په ګډه د مې کې الایو مې وبسون تر هغه دې چې پای کې به خلک ورته کولی شي وانا بزناه نو غرزو موږ در رب العلاء په الخ او هو سقیم او دې بیمار وانبتنا علیه شجره من یقین ام خلقنا الملائکه آیا پیدا کړی موږ فرشته اناسن جنکی وهم شاهدون او دی حاضر په وخت کې موږ پیدا کولې الا خبر چې انهم بشک دی من افک امداد دروغ دی لا یقولون چې خامخوای دی ولد الله ا ولد الله نائب نیولې دی الله وانهم او بشک دی لکاذبون دروغ جن دی الله وی چې څوک یې زمان یا زولی دي زمان نایبان دي دا دروغ دي استفل بنات علی البنین ورکړی الله خزی الک اجنه کوي په زامنو باندې مالکم سری تاسو را سره کې فیصله کوي تاسو افلا تذکرون تاسو نصيحت نه قبلوي چې بشکه دی چې دی د لپاره به امداد کولی شي دی به امداد کولی شي ځکه ما ویلي د سورۃ مؤمن کې ان لننصر رسلنا والذین آمنوا حیات الدنیا وان جندنا بشکه لحکر زمون لهم د دې لپاره دی لهم الغالبون د دې به زور اور واول عنهم دا غینا حتا ان سبقت پوری و افسرهم او ګور دایتا وینځه حالت زر دې دی ویني ستا حالت وتولى واول عنهم داغینا حتا انس وخت پوری و ابصر وګورا زرد دی وګوری خپل انجام فسبحان ربک رب العزه پاک دی رب سا چې رب دی عزت دی دا سچ دی بیانې وسلام علی المرسلین او سلام دی وی په ګلو شو انبیا او لایق د حمدونو دی الله چې پالون کې د مخلوقات لري صورت کې د درې قسم مخلوق عاجزی دا یادوا د انبیاء او د فرشتو او د جناتو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الصافات سورۃ الصاد صاد کې ابتلوا بالمصائب په مصیبتونو باندې مبتلا کېدل د لسو انبیاو حالت بیان د دریو تفصیلا او د وو اجمال مختصر بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد د نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص صاد والقران الذکر شاهد قران خاوند عزت خاوند شرافت بل الذين كفروا بل کسان چې کفر کړي فی عزت په خلاف کړي نو موقع مناسب تاسو پاسه دی انم شو زئی واسبروا علی الہاتکم کلک پادشاہی په سبانه په مدر ګارانو قربانی مشرکین ته وی کړه ها ان هاذا د شیء یراد یقینا شاد القادر معنا کې یقینا دا مسله توحید یقینا دا مسله ته کو کافر وی دا یو شی دی چې دا د کولی جساسونه ګوره مسله توحید ته شی وای ته زمې څه شی دی نو یما سمعنا بهذا ما سمعنا سوره اعتراضونه کوي بېمانه ندي اوریدلې موږ دا خبره فل ملت الاخره پادن رستنی دی صالح سلام کې په دغه مقام کې محزوم شکست خورده به من الاحزاب د ډلونه کذبت قبلهم قوم نوح درو جنواله کړي او مخکې د دینه قوم د نوح علی السلام عادیانو فرعونانو زلو ته خاوند ملکونو او سمودیانو او قوم لوط قوم د لوط علی السلام اصحاب الایکا بنوالا اولائک لازا دغه د کفارو ان کل ند ټول الا کذب الرسول مگر تکذیب کړی د انبیاء علیهم السلام فحق عقاب نو دازل شزما عذاب پای او ما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده انتظار نکدا کسان مگر د چغي یوي مالا من فواخ نبوی غیر راس فواخ سم معمولی تاخير سو وقفه وقفه ولنی تفریب ولنی چې تفریب چټي ها اصبر ډیر زړه وړو بېمانه ښا اصبر صبر کوا پا خبرو چوای دی تا پس اے پیغمبره وذکر یاد کا عبدنا زمون بندا داوود علیہ السلام زل اے چخاوند طاقتو انه اوا بشکو دی راګرځي دونکو الله تا ان سخن الجبال معه منګه تا به کړو غنا معه دا غسرا یو سب نه چې پاکي به بیانول بلاشی مازیګر ول اشراق او سحر وتویر محشورا او تابع کړي موږ مارغان جمع کړي شوی دا سره کل له او طول الله تعالی ګرځیدونکي وشددنا ملکه او مضبوط کړي و منګه بادشاہي دا واته نه او حکمت او ور کړي ما ته پوهه پدین وفصل الخطاب واضح بیان وهل تا کنبا الخصم او تا کی راغله تا تا خبر دو جګړ مارو در پارا یو کم سل ګډی دی ناجا ګډی ولیا او زما د پارا ناجتن وایدا ګډی یو دا فقال ان وید اکفلنیها حوالک دی یویل رماتا وعزنی فی الخطاب او زور اور دی ما باندې په خبرو کې چالاک دی قال ان وی سلیم او داوود علیہ السلام وقلیل ما هم او ډیر کم دي دا کسان دینا وزن داوود او خیال کو داوود علیہ السلام انما فتننا چې بشک موږ امتحان کوبا فاستغفر ربه نو بخنه وغتا د خپل ربنا وخر راکعان او پر او تو رکو کوونکې ها وانا او لا ترا ګرځیدونکې کتابی شوی نو فیذلک عن سبیل الله نو وابلی تعالی را گمراه وکیت اراد نه غدا الله د الله نه ان الذين بشکا کسان یذلون چې گمراه کیان سبیل الله د الله نه لهم ذل العذاب د سخت ما نسو یوم الحساب او په سبب دا چې د کړو د حساب وما خلقنا السماء ذی پیدا کړی موږ اسماء نو زمکه واشه ما بین دور غیبات العبس ذالک ظن الذين دا خیال دا کسانو دې چې کفر کړي نو فویل هلاکت دې د فرض دا کسانو چې کفر کړي من النار دور ام نجعل الذين اغرزو من کسان چې مان وروړي عمل کړي نه پشان د فساد کوونکو په لار دې پزمکه کې ام نجعل المتقين كالفجار اغرزو من متقیان پشان د بدکارو نه کتاب دا کتاب چې انزل الله تعالی ګره موږ دې پیغمبر الیک تا ته مبارکون چې د خیر نه ډک شوی دی لیدبرو دې لپاره چې سوچ وکړي خلک پایاتونو دې کتاب کې ولې یتذکر دې لپاره چې نصيحت واخلي اول الباب خاوندان د عقل د دې کتاب نه او وهبنا لداود سليمان او باخمن داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد اپریدا ول يتذكر وهبنا لداود سليمان او باغ من داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد سخ بندو سليمان عليه السلام انه اواب بشک او د را ګرځیدون کې الله تعالی از عرض علی بلاشی صافنات الجیاد کله چې پیش کړی شو پاغه باندې په وخت ما جګر کې اغا اسونه جیاد کرا فقال وی وی انی بشک ذا احببت منکم ذو حب الخير من ذمال سرا عن ذکر ربی د پارا د یادو لو د رب زما حتا تر دې توارت بالحجاب چې پټ شو دا سنا په ګرد غبار کې نو وی سليمان اسلام ردوا واپس کړي دې اسنور علی فما یو یو فتفقان شورو شو سليمان السلام مسحن چې نه مناسب وي د پاره د یو کس من بعد رسو زمانہ الله داسې حکومت او داسې معجزې دا کا چې چاله دې نو ور کړی او نه چاله ورکه دم چې هغه بخیلو انک انت الوهاب یقینا ته بخشش کوونکې فسخنا له الريح نو تابع کړو موږ داغه د پاره با تجری چې روانو د آباد به امر په حکم دا خوخا النرم حيث وصاب کوم د بچا رسیدا او خیسته زه د واپس کېدو اوس کو یاد کا عبدنا بنده زمونږ ایوب علی السلام په سنا دا کړی چې عاجز یو کو خپل رب ته انی بشک د چې ما مسن یې شیطان د سیدلې ماته شیطان په نسبین پستړی والی و عذاب تکلیف او رکوز اوا بیرج لکا په خپل باندې هاذ عذاب مغتصر زید لم بلو دی یخ وغ شراب او دسکلو او باغ منګه هغه ته اهل داغه او پشان دای سره د ندا مهربانتیا وا طرف زمنګنا ها للمؤمنین دا د پاره د مؤمنانو دی للمؤمنین وان للطاغین لشر د مآب ته بشک د پاره سره که شو خامخا بد زید واپس کېدو دی بد زید واپس کېدو څه شه دی جهنم یسلونها چې دنه کی ودی د جهنم ته به اسلام یا رب د بچونه د جهنم و پیغمبر یقینا زیما منذر جرون کیما من اله نشتر بل حاجت پر کول و الا الله بيد الله نه چې یو زور اور ذات ته رب السماوات چې رب د اسمانو د زمکو یو ما بینه او ما واچ ما بین ری دوالو ګری غالب دې الغفار بخشش کوونکې هو پیغمبر هو د قران کریم نبأ عظیم خبر دی لوی زه غواړم مدد نه خلق تنی پیدا کړی تا مال رمین نار اند اور نو خلق ته من تین او پیدا کړ دا دل رمین تین د خټو قال نبی الله فخرج اذا ان من هذه زینا فانك رجیم یقینا تید رټل شونا وان عليك لعنتي يقين فتا به زما لعنت الى يوم الدين تر قیامت قال ان وی زما رب فانزلني مولت راک ما ته لا یوم یبسون تدا د چپای په خلق پورته کول شي قال نبی الله فانك من المنذرين یقینا ته د مولد در کړو شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر غرض وخت معلومه پوری قال نبی شیطان فبعزتک زما د قسمی ستا په عزت لا اغوینهم اجمعین خامخا گمراه کوم مدیر ټول الا عبادک غیر د بندگان استامنهم المخلصین د دین د خالص کړو شو چې کوم ستا خاص بندگان دی هغه نشم گمراه هم ټول گمراه کوم صحابه د پیغمبر پاک تکلف والوها ان هو نذدا لکه څنګه چې دا به تکلف انسان دی به تکلف نه کوي ان هو نذدا قران الا ذکر مگر وعظ او نصيحت للعالمین د پاره د مخلوقات قران وعظ دی ها د مخلوق د پاره ولا تعلمن نبأه بعد حين او خامخا پوهه بشي تاسو په خبر د قران بعد حين پس دس زمانه نه چې کله مړ شي پوشي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الزمر سورۃ الزمر کې د مشرکین شوبوا چې موږ دای ته وایو چې موږ دای الله ته نږدېږي په درجه کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا د مشرکین د شوبې جواب په درې آیات کې او داوود توحید وا دې پکې ته نږدې شي لو اراد الله کشیتا اراده لرلی الله ایت تخذا د نیولو کا الله غختلې د نیولو د نائب کا الله ځان له نائب نیولې نیاز اول الله ځان له نیولې نو لستفا نو خامخا غره کړې به مما دا مخلوق نه یخلقو چې پیدا کوي هغه مخلوق یې شاو چې غوږي الله په پاوچت مخلوق کې ځان له نائب نیولې خو نائب ځان له نیولې نه نسی سبحانه او پاک دې اوس هم وي خواږ خلک وي دا الله سری نایبان دي د کابل جمعه چې هغه سره راغله دا ما سرینا او بابا راغله چې زما دې په پو کې سری او بدی او دانه را باندې خاتلې چې دا په ټیک کم ولې هغه سره انجنیر دی یا سره ډاکټر دی سبحان او پاک دی الله د نیازونو نه هو الله الواحد القهار دا الله یو زور اور ذات ته الا خبر سي هو العزيز الغفار دا الله دې غالب او زور او بخشش کوونکې خلقکم پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا ثم جعلان به ګرځول د دې نفس نا زوجها بی بی داغه جوړاغه و انزل او علیږي تاسو د پاره او پیدا کړی الله تاسو د پاره مل انام د ډنګورونه سمانیت ازواج اته قسمه جوړه یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کوي تاسو لرا په ګډو د میندو تاسو کې خلقن په پیدائش من بعد خلقن پس پیدائش نه فی ظلمات صلافات یرو دریو کې ذالکم الله دغه صفاتون والا لا ربکم رب تاسو له الملک دلته اختیار الا لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کول والا به دا دغنا فانا تسرون کوم خاطا سوالول شوي ان تکفرو کو کفر کوي تاسو نو فإن الله بشک الله غني به پروا دي ان کوم تاسو نه تاسو د عبادتونو نه ولا يرضى لعباده الكفر او نه راضي کیږي الله د پاره د خپل بندګانو په کفر الله د خپل بندنه په کفر باندې نه خوشحاليږي ها ثم الى ربكم بیا خاص رب تاسو ته مرجوکم زید واپس کې دوست تاسو دې نو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بکی تاسو لرا پاکانو چې تاسو کو دنیا کې انه علیم بذات الصدور بشک د الله دې پویا په مرادونو دشنو انسان چې دنیا کې څه عمل کوي الله په خبر دی او الله به دې قیامت کې پاره خبره چې دا عمل لیکلو وایذا مسل انسان زرن کلا چورځي کې انسان ته تکلیف نو چغي وي خپل رب ته منيبن چې دا ګرځیدون کې الیه الله تا چې لک تکلیف ملا شنو چغي الله ته وي بیا ثم اذا خوله بیا کلا چور کی اغلرا نعمت منو د طرف خپلنا نسیاییر کی ما هغه حالت چې د بچی والي له په طرف دای من قبل پوخا بیا غ بیماری او تکلیف بیا یی د شپې ولاړ دی الله ته په سجده دی الله او یریږي چې الله تبر له عذاب قیامت کې راکې ما دا غینه بچ کا ويرجو رحمت ربه او امید لري د مهربان تیا د خپل رب دا الله نه امید لري چې تبا الله جنتونه راکې وایا پیغمبر اهل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دا کسان چې پویږي په دې حالت باندې او کسان لا یعلمون چې نه پویږي ول عبادت نکې للذین سنو فی هذه الدنیا حسنا د پردا کسانو چاغینی کیو کلا توحید مانو په دې دنیا کې حسنا غل جنت ته وعرض الله واسعات زمکه دا الله فراخذا زچ یو ذکر سوق نه پردي بل ذات الارشا یو ذکر ها ذکر کم دینو بل ذات الارشا چې زبا خالص کون کې الله ته الدين د عبادت الدين د توحید و امرتو حکم شوی ما تا لئن کونا چې شمز اول المسلمین اول دغاله کې خودن ګنا الله تا و پیغمبر انی بشک ذا خاف یریګ من اسیت ربی کما نا فرمان یو ګلا د خپل رب د عذاب یوم عظیم د عذاب ورځ لوی قل الله هو خاز الله بزعبد عبادتکم مخلص الله الدين چې خالص کوونکې هم الله تا د خپل توحید فعبدو ما شئتم عبادت کویا چې خو غي تاسو من دونه پیدا الله نه دا امر د پاره د رټنګ نه کس چې کوي و بشکا تاوان دا کسان خسرو انفسهم ومن تحتهم زلل او لاندې به فرشونه دورو زلل دوه سره راځي ها فلان دی فرش وی او د پاسه چتوي نو چتونه به د وور فرشونه به د وور منځ کې بد کی وور الله دې موږ بس کی خبره دا عذابونه روان دي ها دین خلک نه خبره وي ذالک یخوف الله به عباده دا رنگي یری الله په عذابونو باندې خپل بندگان او داس زما عذابونو ځان بچ کړي یا عباد ای زما بندگانو فتقون او یریږي زما د عذابونو نه نو چې وې اوریدو نو فیتبعون احسنه نو تابع کیږي دی د خيستا حکمونو د دې کتاب چې قران کې د کوم سيزونو حکمونه شوي هغه تابعداري کوي هغه مني او د ناکاره سيزونو نه ځان بچ کوي نو اولائک الذین نو دا هغه کسان دي هداهم الله چې ها علم ترى آیات نیوینی ان الله بشک الله انزل راوری من السماء د برنمان وب فسلکه نو چلی دی بولرا ینا بیا په شکل د چینو فل ارض پزمکه ګورا سم نو بوشی راشی ساسونه باران په لګ وخت یو به ختم شي ریخ کله زمکه په شان د چینو ینا بیا په شکل د چینو پزمکه کې حدا سے فلا سار سکول ته راته کنه دا سه او دا بالکل سم سیلابونو ده په قسم په نیمه کې پټو پاوګو کې او چې زه 15 منټه پس مې کاته بیا سم ثم یخرج به زران به وباسي په دی باندې فصل مختلفا الوان او چې مختلف رنگونه داغه ثم یهیج بیا او چې فتراه مصفرا د دنیا کې ماشوم وي ځوان شوی بوډا شوی دنیا نه لاړې د باندې ری او درېګه کاجی ته وګوره کنه دا شوته له بیره بلې منډه به والي دلته موږ سره ناسو ډېرې په ولاړلې څوک نه وي چې په دې کور یا په کلی کې لانې اوسې دا څوک وي لا داسې دنیا د زندګی دا یار موږ هم سبا دا غسیو ان فی ذالک لذکر لئول الباب یقینا پدې کې سعظیم شان پاندې نو ځان له اخر کټه کول غواړي ها عبادتونه درسونه منځونه ها په سي طریقه عبادتونه ان فی ذلک لذکر لاول الالباب یقینا پدې کې سپاندې د پاره د عقل مندو افمن شرح الله صدره للاسلام آیا سوچ پران زی الله دا غسین الاسلام منلو د اسلام دا نفوان شریعه لا نورن پرنا مر ربی طرف د خپل ربنا نو فویل للقاسیه قلوبهم نو هلاکت دې د پاره دا چې تور شوی دا غي زړونه من ذکر الله دا الله د کتاب نه ګورم چې د چا زړه تور شکنه نو هغه ته عبادت بیا عبادت نخکاری نبی اموز کوي نبی او دس کوي نبی تلاوت کوي او که کوي دړه د پاسه دړه د پاسه بلګي خوش بچي د ناکاره شو رور د ناکاره شو اے هر انسان چې داغه الله سره نه لګی رااله نو دا الله په کارونو بیا خفای موږ کړه مې هغه باندې کړه او داس نه به کړه کړه مې دې په تاسو موږ کړه اول خو کینا از تاو ګوریا خو دې وابه کې چې کله ما منځ خدا موږ خلاصې تلاوت به نه کوي منځ به نه کوي روزه به نه نسی زکات به نور کوي حج به نه ځکه دا غسل الله تور کړي دې تور دا شکر په لندو سترګو څنګه الله سره مینه ده د شپې پاسېږي عبادتونه کوي د شپې څو پاسېږي خلک هغه فرضي مون نه کوي او د شپې په غیر د وینا نه پاسېږي نو تتاواز خطاب او आवाजونه کوي پاسه یاد کانو پاسه یاد کانو سره صفا دي خوش الله زموږ له صفا کی ګوره ها یا ساته چې کم خلق د الله سره مینه نه ساتي الله دین ته داغه توجه نه کیږي بیا دغه وختي عکس وي اې زما مون سره نه لګي دا غلط تور شوی دی فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله نن جماعت پر خود سبیا خپل مسپری دی بیا د سن مسپری دی بیا اړو ورو داسې زی زی زی بیا دهریو کمیونست شي بیا چا چې بغیر د عذر شرعي نه جماعت سره مسپری خود نو دې سزاوار پکار دې سزا ملاوي ګنده بیا ورو بیا حتی رسیږي پکارونو کې من ذکر الله د الله د کتاب نه له تور شوی دی اولایک نو دا کسان فی ظلال مبین په گمراه کار کړي الله چې د نزل را لګل احسن حدیث خسته بیان کتابن چې کتاب دې متشابهان چې مشابهي مزامین د یو بل سره مسانی چې بیا بیا دوهراویږي تقشعر منه جلود الذين زګ زګ کیږي د بیان د قران د وجنا جلود الذين سلمن دا کسانو یخشون چې یریږي رب هم د خپل ربنا ثم تلين جلودهم نو بیا نرم شي سلمن دا غي وقلوبهم او د دې زړونه الی ذکر الله منلو د کتاب د الله تا ذالک هد الله د هدایت الله د یادی مضبوطی الله په دې دا سوچ الله زموږ مضبوط کی په دې باندې مشرک او بد عمل ځان له عذاب په مخ باندې غواړي په مخ باندې عذاب مالا او زناورم که په مخ وې نو مخ به اړي او مشرک ځان له په مخ باندې عذاب غواړي دا دین نه کول دا سبب د دې دې چې مال په مخ باندې سره کا عذاب راکا وقیل او ویل شي للظالمین ظالمانو تاسو کو سکه ما عذاب چې تاسو تکسبون کسب کاو کذب الذين من قبلهم دروغ ویلوا کسانو چې مخکې ردینو فاتاهم العذاب راغه غیث عذاب د داسې زین لا شروع شدی په نه پوي فازاقهم الله الخزي في الحیات الدنيا نو بس کی دی تا الله رسوای په ژوند دنیا کې اے چا چې غلط کارو کو دینداری ونکړه الله به دنیا کې رسوا کی او به شرمنده کوي پاو پر خلق خان دی رسوا وي هم سره پر خلق کوي ولعذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب د اخرت ډېر لوی دی او د دنیا عذاب خو کم دی د اخرت ډېر لوی عذاب دی الله وی لو کانوا یعلمون کاش کدا خلق پوری او به د جمعې منځونه کی به د جمعې پورز فرضي منځونه کی د جمعې راز الله خلق تباہی سره مخ دی لقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل تاکي بیان کړی موږ د پاره د خلقو په دې قران کې د هر قسمه دلیل نه په قران مثال نه په قران لعلهم يتذكرون خامخا چې دا خلک نصيحت او فن قبول کی موږ ته چوي او چې راشي دین زکه قران زکه خلک کله راځي قران ان را لګلې ما قران پار به واجه جبا غیر ذی عوج چې خاص نه دی خاوند کګلې لعلهم خامخا چې دی ویریږي د الله نه ګوره ما یې په ماشومانو یې لګ وخلا ناغا استاد ما ته وی منګه زر روپې ماهانه د یو کس نه ټیوشن ګنټه دوه ټیوشن یا ګنټه یا یو نیمه مالټه دا خو زړه کان چې د کورسونه پوره کی ګوره زر روپې مونږ ورکو د ګنټه یو نیمه لپاره سوچ کوئ او دا غم منګه لحاظم کو چې زمنګ بچو له سبق خو خي او دا موږ 24 غنټه د خلکو ته لګیایو راشه قرانونه نه پیسې نه چې اوس مې د هوټل اغاز نه چې وروتا دام نشو ویل یو کس چې الکه چې راول ابو وای سې چې سره راول ته ته سې دا نه څه هوټل نه دا کامیاب شې ما ویني دي زمانه چې اس کې اصل او کوه اره چې پي نشته لنډه باندې مونږ وایو چې مونږ د چانه الحمدلله چې قدر مونږ سکو روټي کې چاوټي راغله کې دا ټولې دی بلا ټول نه چیم سکو او کو ضرورت راغی نو ټول نه روټي چې چې روټي مونږ د چانه نه وایو نو پیسې خلا بایده خبره ده ته پته ده ما د خلکو پیسې وګورم انا خلک پیسې ورکړي چې اوسړې چې نو ورکړي پیاله چې نو بسو کې سبزیانی کری سبزیانی په پندونو ا دې منډیانو ټول نه کې چې استاد دې یو کیلو د بنډې زور په پیسو نه راکځي هم دا مينت کوم چې لکه تاسو بنډې اصلي تازه یو 2 کیلو چې په سره ټي خرڅه نه غمال راکاو سری استاد پیدا تو وایا او موږ دی بچولا لکه راج بچی له ولېږي زنانو ته سبقونه موږ تاسو له خو د اف ام په ذریعہ باندې قران د درې سلور کنټې خو د سال لګیا یو دی وخت کې ماجیګر ماخام اتیم خلک قدم نشته دی فایده نشته دنیا کې خو زبس افیسه متغریب لګیا سو کې ځکه ضرب الله مثلا رجلا فی شرکاء بیان الله مثال دا سړی چې پای کې وی شرکا برخدار متشاکسون چې د مخالفی دی یو بل سره ورجلن بل یو سړی سلامن چاغه سالمی د پاره یو سړی حل یستویانی مثلا آیا دا دواړه برابر دي په مثال کې لا ندي برابر ثم انکم بیا یقینا تاسو با یوم القیامت پرز قیامت کې عند ربکم تخفل رب سرا تختصمون جګړه کوي او چې سبا جګړه کې نن وری هغه کار د جګړې نخپلې چې سبا بیا په خیمانه یو جګړه کې واخر دعوانا